درس قرآن کریم د سوره آل عمران شروع مونږ دا ویلو دا ول سوره آل عمران بیان د سلور خبرو اثبات د توحید د باری تعالی یا اثبات د رسالت جهاد فی سبیل الله تعالی او انفاق فی سبیل الله تعالی او دا مونږ ویلو چې صورت منقسم دی دریو حصو ته اوله حصہ کې دریش پیدایاتونه او باغی کې اثبات د توحید او هغه درې بابونه وا هر باب کې شپږ خبرې اول داوود توحید او بیا دلایل او تفصیلی جواب چې عیسی علی السلام له ابن الله ویل شوی دی انجیل کې اول خدای ویل شوی نه دی که شرط ویل شوی دی نو دا د متشابهات نه دی دویم 10 من البوغات ته جازان نه لیکلی دی او دریم ایون په معنا د محبوب سره او داغي تفصیل مونږ په ځایونو کې وکړو بیا د سلور شویتم نه دوی مېسه شروع کا او دای تر آیت نمبر 101 پورې چلولا پدې کې مقصدی مسله رسالت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او موږ ویلو چې د يهودو کباحتونه خصلتونه او بد عادتونه ذکر کړي پنځه عددونه د مشرکانو مخکې ذکر شو رومبنه اتخاذ الاحبار والرهبان بالتحلیل والتحریم د خپل مشران په حرام او حلال باندې غنل دا غي بس اندا تقلید کول دیمه پدیتی احتجاج بالباطل چې کومه خبره ورته معلومه نه و هغه باندې جنگ کولو او جګړه شروع کړې و چې ابراهيم عليه السلام يهوديو او چا وې نصرانيو الله وی نه يهوديو نه نصرانيو او خو د دوړو مذهبونو رد کړي او ځکه يهودو عيسا حضرت عزير ته ابن الله وی او عیسایانو حضرت عیسی علیہ السلام ته ابن الله وی او ابراهیم علیہ السلام د دوړو رد کړو او رد دا خلق وکړو چې موږ د ابراهيم عليه السلام دوستان یو زموږ دوستي ابراهيم عليه السلام سره دا الله وینا د ابراهيم عليه السلام دوستان هغه خلق دي چې د ابراهيم عليه السلام خبره منلې ده او د دې پیغمبر تابعداري کړې ده بیا درې کباحت دا وی ذکر کو یو کم او یایم کې چې دې مؤمنان گمراه کوي دا غي د گمراهي سبب هغه جوړای سلورمه ذکر کو د الله آیاتونو نه انکار کول او پنځمه ذکر کو حق د باطل سره ګډوډول تلبیس الحق بالباطل اوس نه نه سبق کې شپغم کباحت د هغه ذکر کوي تلبیس الدین علی الضعفاء کمزوري ایمان والو باندې دین ګډوډول او طریقې کار پیداو چې خپل کسان به کوی کړیو چې تاسو ولاړ شئ سهار کې ور پیغمبر خبرو منئ او ځان نو مرګره کوي نو خلک وای چې وګوره زمون پیغمبر حق دی فلانی سردار فلانی امیر سے فلانی بادشاہ سے فلانی گورنر خبرو منلا نو چې ما خام شي نو تاسو به انکار وکړئ چې دا دې دین کې دا دا خامې دي نو چې انکار وکړئ نو وایي به جبلانی مولانا صاحب انکار وکړو نو دا دین حق نه دی نو کمزوري ایمان والا به ایمان پریدي او کافران بشي قرآن داغي هغه په دې ذکر کوي وقالت طائفه من اهل الكتاب او وی او ډله د اهل کتابونه او اهل کتاب يهود او نصارا آمنو بالذي انزل على الذين آمنوا ایمان وروړی په کتاب انزل على الذين آمنوا هغه کتاب چې نازل شوی هغه کسان له چې ایمان وروړي دي د مسلمانانو کتاب قران باندې ایمان راړی څنګه ایمان راړی وجه النهار وجه النهار په مخ درځي کې چې سحر شي نو د پیغمبر تایید کوي دا خبره ومني چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حق دی او صحابه درد هغه صحبت کې او داغه مرګ بیا کې تیرا کوي وقرو اخره او انکار کوي اخر عیسی درځي کې چیرې موږ د خبره نه منو دا د ایبو ندی پکې نو دیوم تاسو لاناس ني قران به ذکر دی خو صاحبونه وخل کولا کوي پتا کی به ایبونه لټای چې زما استاد کې دایي او زما استاد کې دایي الګ ته د استاد ایبونه پرېدا هغه چې تعالی کوم خبره کوي هغه ته سوچ کاوه تا د الله کتاب وای تا هغه اورا زه یو انسان یم زما استاد انسان او دا استاد انسان او دا غي نه غلطیاں لیکي ا امیشګری په خپل غلطي او په خپل غلطي باندې خلق پاتې کېدل دا شیطان خاصه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین منتخب شو نو تقریر کوي او تقریر کې وایي کچر زه کمزورې شوم دا الله د دین نه وړیدم بل طرف ته روان شوم نو فقومونی مارستونه په نيزه او تر باندې وایو نیر مې کوي مونږ وایو مونږ انسانان یو غلطیاں وکړي آ یو غلطی د قران او د سنت خلاف ده نو د اصلاح په نیت باندې یو سره وای یره دې دا خبر تاسو کوی یا عمل دا یو کار تاسو کوی دا د قران او سنت په مال نه ښکاري نو چې سره زدی او انادی ني نو هغه خپل ګناه ومني نبی علیہ السلام موږ ته تعلیم راکړی د کجورو باغ شوی په دې کې خلک لګاه لګي د نرم هغه کجوره چې کوم دي دا هغه غسپرم دا هغه بورډر راغلي او په دې ماده کجورو کې لګي دې لپاره چې دا حمل وایي نبی علیہ السلام یو پیرا صحابه ته وی تاسو دا غولې لګوي صحابه ورته د الله حبیب بغیر دینه کجوري نه کیږي اګوم شي نو هغه نری نری وي لکه چرګ چې بغیر دا چرګ ناګي وای چې هغه خاکی هغه وای دا هغه بیا بچی روز بیکار نبی علیہ السلام صحابه ته وی سکال بلګاه نه لګو سکال وتاسو کجورو کې دا پودر نه لګوي دا څه به پرې دی هغه نبی علیہ السلام خبر او منله او لګای اون لګولا او هغه ته لګاه ونه لګولا چې لګاه ونه لګولا کجوري ونه شوي نو دغه سي دا نبی اسلام ما او تعالی تعلیم را کړې چې چرته یو عمل داسې وشي چې هغه د قران سنت نه خلاف وي او هر عمل د قران او سنت خودون کې استاد کی وی داغه په عمل کی وی مغل بکار دی چې څوک ورته وایي چې دا کار داسې دی چې داغه نه تو بتایب شي دا نه چې شیطان په شان کله قدرتږي چې نه بس ما سی ویلی نو دا اخیری لکیر دی نه نه نه نه غلطی الطائب من الذنب کمن لا ذنب لا د ګناه نه توبه ایستون کې داسې دی چې د سره ګناه کړی نو په کار دی چې موږ هر څنګه ګناه کوو کاغه سیما کبل له کبل له کبل له چې موږ د خپل ګناونو توبه وباسو الله دا عمل زما دی الله په ما کې دا یو کار دی الله دا د قران او سنت خلاف دی الله زه د نفس نه مجبور یم الله شیطان دوکه کړم الله ته توبه وباسم ما د دین اخلاص او کومه توبه چې د زړه په صدق باندې وستې شي هغه الله کوم دی او دا هغه بدعملینا الله انسان خلاص تبلیغیان چې وي سلوي خرج ولري او سره لاړ شي د زندګۍ ګړومبې فرصت کې سلوي خرج وي کله چې ته عمر سلوي خرج یو کې نو دا بستا عادت جوړ شي نو سلوي خرج یې هغه تهجد ولا پاسي تکبیر الله سره به موس کوي اشراق پې کوي اوابین پې کوي د زوال موس پې کوي تحیت المسجد پې کوي د اودس موس پې کوي نوافل پې کوي قیام الليل پې کوي نو چې سلوي خرج دې دې معمول کې تیر شي نو بیا د نماز نه کوي ته عمر سلوي خرج وکړه تب خپل سار وختي پاسې د مسلم کړه به خوري چې موږ کې به وګړيګا نه نه دا نه دا چې د دنیا لپاره موږ د شپې په نیمه شپه باسو او چې کله د دین خبر راشي نو بیا را باندې مو زور اوري نو الله وکفر اخر هو هغه به انکار به باخر درځي لعلهم يرجون دې لپاره چې دی واپس شي د ایمان نام او د الله نه تمام مخلوق یې ریږي خو مسلمان نه یې ریږي خو مسلمان نه ډېر سخت د قران سوره بقره کې ویلو زړونه الله پاک د انسان پیدا کړی دي او بعض زړونه اشد او قسوه دا ډېر سخت شي په سخوالي کې کل حجاره قران په پشان د کانو شي نو کانه کله کله د الله ډېر نه وچی نو به روان شي کله راوړي کله دا غیر چینه روان شي نو ستاسو سترګې نه چرېم د الله دې نه اوخه په روانه نشو چرېم دا له بي دیني دې پرې نه خو او دین دې تلا نه لري اوس هو په دې دا غي ذکر کوي وصیت په يهودیت منسوخه تاسو په خپل دین نه پرې دی ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم او تصدیق مکوئ خبره هم نه دی چا مگر دا هغه چا چې تاسو د دین تابعداري اوس هم وایي موږ خوانو بشره وایي او چې دا په خړو يهوديانو کې پاتې دي موږ یې راستا به خبره نه کویږو په خوانو بشره وایي ها قل تور ته وایا ان هدا یقینا هدایت هدا الله هدایت الله تعالی نه ایوتا احد مثل ما اوتیتم دی عبارت کی تقدیم و تاخیر دے دا عبارت اصل کی دا سی دے ولا تؤمنو الا لمن تبع دینکم تاسو تابعداري مکوئ د هیڅ چا مگر د هغه چا چې تاسو د دین تابعداري نو دا قل ان هدى الله هو الهدى دا قل ان هدى هدى الله دا پریدا دې دې راشه ان یوتا اعظم مسلما او تیتم او د هغه چا خبره منئ چې تاسو په شان دي دین هغه تور کړی شوی دا عبارت هغه دې سره ولګي دوی یعنی د يهوديانو وصیت داو چې یو تاسو د دین تایید سو کوي دا خبره به منئ ایمان راوړل د الله مهرباني ده چې الله احسان وکړي نو ایمان براړي وای فضل د الله په لاس کې دی یؤتیه من یشاء چاله چې خو غشینو د ایمان دولت ورکړي د ایمان دولت چاله چې خو غشي ورکړي ګور بلال د حبش نه روان کو بازارونو کې خرڅولو غلام جوړېدو غلام در غلام خرڅېدو د مکی بازارونو ته او رسولو او الته غلام جوړ کو او چې کله غلام هرش او دغه وخت کې د نبوت دور راغلی دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت اعلان کړو یو ورځ نبی علیہ السلام د شپې روان دی په یو کوڅه تیریږي د جړا आवाज تر وګه شو سوکس جاړي نبی علیہ السلام وکی خودو چې کتل یو ولد دی دانه وړي او جاړي حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام دروازه وټکولا او د بلال خوا ته لاړو جاوی ولی هغه ورته وی ته زما سره مدد کولې شي زخبل لار نه کو ما به خپل حال باندې پرېدا او د بلال رضی الله تعالی عنہ لا ایمان نه درولې دغه وخت خشي برته ولا دا چې دې سم جوش وي نبی رسول الله ورته خیر تما خپل حال وایا زبستا سره مدد وکم بلال جړا کې لګیا دی او نبی رسول الله ته وایي چې زما مالک ډیر ظالم دی ټول ورځ را باندې روخان سره ای او چې ما خام راشم نو دا دانه را لکی دی وی دا بوله نو چې دا وړوم نو سهار شي او سهار بیا ما ته خوب ټیم ملاو نشي او بیا را لا چوکا او ډام پلاس کرا کی او خام سهرا لو شړي نبی رسول الله ورته دا معمولی خبره ده ساده دی ولا خور کو وی دو دشا او میچر لکیناستو او دانه وړول شروع کړ بلال رضی الله تعالی عنہ لا ایمان نه وروړي هغه ودشو او سرور کونین میچن وړي چې کله سبای شو نبی اسلام بلال پاسولو چې پاسا ساده مالک دراتو ټیم دی او زلاړم بلال را پاسې دو میشن سره کې راستو خو به ګړو چې عجیب سره دی زمانه سه پیدا زمانه سه غرض او زما په ځای باندې دانه وړکی او نبی اسلام علیه خپکه کې ما زما سبب بیا راغی سبا شویلا نبی اسلام حسب معمول بیا لاړو او د بلال مدد یو کو پدری مشبه کې لاړو بلال ورنه تاسو کې تاسو کې ستا مقصد څه دی نبی علیہ السلام ورته وایي تا به د مکه کې اوسنۍ خبرې اورېدلې بیا او دل خلک وایي چې او کس پیدا شوی دی محمد محمد ورته وایي صلی الله علیه و علیه وسلم د پخوانو دین ختمي او نوې دین مونږ ته نبی علیہ السلام ورتوی او محمد صلی الله علیه وسلم زیما او جره کته پور کو قتل نبی علیہ السلام تا استاد مخ د دروغجن سړي مخ نه دی کلمه ما ته وایا نو بلال کلمه وې او چې کلمه وې نو بعد مالک له پته ولګی دا چې بلال ایمان وروړي او دام صحابي شوی دی صحابي هغه وخت کنزل و چې کوم سړی له به سپکه خبره کوله یې فلانه صحابي شوی دی یعنی د نبی علیہ السلام صحبت دا ورته ملاو شوی دی حضرت بلال هغه به د خپل او تړلو کمیس په دې کوسو او د خپل غړو کوتو کې به ولا پړې واجولو او د مکه لقام لبه وی مکه کې راکاته نو د مکه چې تاو ټول تللی هغه چپري والا کانی دي خورلو کې به راخو او د بلال رضی الله تعالی عنہ لا واره ریشوا او چې ویواله احد احد یو الله منم یو خدای منم او بل څوک نه منم او هغه تکلیفونه ډیر کړ نو هدایت د الله راز کې او بلال له نصیب کو خپل ترې دې ابو جهل او ابو لهب چې دیوال په دیوال د نبی علیہ السلام سره کور دی او ایمان نصیب کې نشتا نو قران وایي تبت یادا ابي لهب وتا دا غتر دې ستا تباشي دارنګ ابو جهل نبی علیہ السلام ته اختر ویلو د بچی نشتا الله وی نشان یې کول ابتر استاد دشمن به مونږ واسوا نو د ابو جهل خاندان نه دی پاتې شوی حضرت اکرمه رضی الله تعالی عنہ د ابو جهل شو ایمان وروړو او الله دا هغه نسل هم نه لري خو دې ځکه د قران قاعده وا ان نشان یې کول ابتر تا به ابتر ویلی استاد دشمن به مونږ واسوا او د نبی رسول الله خاندان ته ګورو یې سید ما زال رسول ما ز سیدانو کې ما ټول دنیا د سیدانو نه ډکه ده د نبی علیہ السلام خاندان سیوا شو او دشمن هغه نسو نابود شو نو هدایت د الله لاس کې دی الله موږ احسان کړي چې موږ دا غوښتم شکریا ادا کوو نو هغه کومه ده ځکه الله خپل کتاب لا هر سره نه کینی الله خپل د کتاب رڼا د هر چا سره کې نه شي الله خپل کتاب یو تحفه ده د هر چا نور کوي نو د چاله چې الله توفیق د اورېدو ورکړي چاله د ویلو ورکړي دي پکار دي چې هغه الله ته سجده وکړي چې الله صحیح ده زه ډېر ګناهګار یم او تا د خپل کتاب لپاره د خدمت زما انتخاب کړې الله ته زمونږ نه دا خدمت ما اخلي الله تر مرګه زمونږ نه دا خدمت واخلي الله مخالفان د خپل کتاب وګرځي الله زمونږ زړه د قران د علم نه ډک کړي الله زمونږ زړه د قران پر اړه باندې کسته کی الله زمونږه د قران علم زمون بچو د وراثت کې باندې الله زمون بچیا ایمان د قران الله چا چې موږ ته دا کتاب بلاس کرا کړی دی الله ستا کتاب را ته خېلې دی الله نه چا په وجه موږ زده کړې الله ته قبرونه موږ مې یشاو سوچ واړي چې څوک د الله خوښي دا غي انتخاب وکي والله ذو ذو الفضل العظیم الله خاوند ډیر به مهربان دی الله دا موږ احسان کړل الله دا احسان تر مرګ پورې موږ سره وساتي الله د مرګ نه رسوم زموږ دا قران زموږ مرګ لري او ګرځي او دا الله کتاب الله موږ دا خلکو نو ګرځي چې د قیامت کې خاص کې الله موږ د خاص مخلوقاتو نو ګرځي بیا ګوره وکالت دل وکالت طائفه من اهل الكتاب او ویل به یو ډلې د اهل کتابونه امنو بالذي ایمان راړی په هغه کتاب انزل علی الذین آمنو چې نازل شوی پاک سانو باندې چې هغه ایمان راوړل دي ان قران څنګه ایمان راړی وجه النهار پسې صدر ازي کې سحر کې ایمان راړی وقبرو آخره او انکار کوي باخره کې لعلهم يرجون دې لپاره چې دا مسلمانان واپس شي ایمان نام ولا تؤمنو الا لمن تبع دینکم او تاسو تصدیق مګوي ایمان مراړی د چا په خبره الا لمن تبع دینکم مگر دا هغه چا خبره منئ چې دا بداري تاسو د دینه نو دې دې کې وقف وکا نو کته دوی مګر خلراشه ایوتا احدو مثل ما اوتیتوم یا دا هغه چا خبره ومنئ چې هغه تاسو تاسو په شان دي کتاب ورکړې شوی دی تاسو د دین پیروکاری نو جواب اوس مخکلار شه قل ان هدا هدا الله وای هدایت خدا الله لاس کې دی تاسو لاس کې هدایت نه دی هدایت د الله لاس کې دی او یحاجوکم من ربکم یا دې جګړو کی تاسو سره باندې درابو نو دویم جواب قل ان الفضل بيد الله قل دور ته وایا یقینا ورواله دا الله لاس کړي الله چې چاله عزت ورکړي دنیا به عزت کوله نشي او چې څوک ذلیل کړي نو هغه بیا په حرام کې ذلیل وي د هغوی بوجه مو قرآن ویلی الله زما ترونه زما کاچیګانې زما وروڼه بایګان الله ټولو له په دې کې اجر ورکړي الله زموږ د ټولو ذریعه د کامیابۍ لا وګرځي الله ته زموږ نه رضا شي الله کوم خلک چې ستا کتاب ته کینی یا الله یا په بل ذریعه باندې اوري الله ستا کتاب سره مینه لري الله تعالی ټول شریعت الله مصائب د دنیا د ختم کی الله قبر کې ورته زندگی د خوشحالي نصیب کی الله اخره کې کلمه د توحید نصیب کی الله ته موږ کې اتفاق او اتحاد پیدا کی الله ته علم نافع نصیب کی الله د اولاد کې پرست علماء پیدا کی الله دایان د دین پیدا کی الله د خدمتګار پیدا کی الله زموږ په ملک کې امن او امان راولي الله زموږ په ملک کې امن او امان راولي الله په موږ باندې داسې خلک مو مسلط کړي